دا درې څلور قاعدې مونږ وویلې که نه د دغو قاعدو اجرا ده خو دا یحلفونه راغلی ده ښه یحلفونه جیلاني دا ته وایه چې ماضي صیغه ده مضارع صیغه ده چې صیغه ده ها وای ها تاسو کړه دا ټوپې دې کوم ځای کړې ده دلته دې اخیسته کوم بل ځای نه ووټ ها ها دا یا حلیفونه دا فعل مضارع صيغه ده فعل مضارع کې دا کومه صيغه ده ها کومه صيغه زر زر وایي جمع مذکر ده بیا دا مزید نه کوم مجرد نه ده مجرد کې کوم باب نه راځي عبد الولی د کوم باب نه راځي باب څنګه پیژنې او څنګه علامات پیژنې دلته د مضارع اوس څه راغلی د مفتوح دي کې حرف عین کم دی عین کلمه کم یو ده په یحلفون کې دا لام حرف عین دی اوس لام باندې فتحه ده که کسره ده کسره د کوم باب نه راځي دا دا نه راځي ماضی گردان درجی نه د دې حلفه حلفتم دا اصل کې څه شو هغه دوه صيغه مونږ ډېر دوه قانونونه درې قانون اجرا مونږ ډېر کړی دا حلف نه پاسل کې حلفت نو دوه علامتونو تانیث ولا قانون بل د څه والا قانون دی توالي دار به حرکات والا قانون دی بل د حلفتم کې دا څه شو ان كانوا مؤمنين ان كانوا مؤمنين چې دلته کومه قاعده لګېدلې ده اخفاء ولا قانون چی شه ده اوس دا و چې په دې ان كانوا کې دا حمزه کومه حمزه ده حمزه قطعیه ده حمزه قطعیه څو قسم ده نو چې دا کوم قسم ده بنا ولا ده ان كانوا مؤمنين ده خالدم فيها دي کې کومه قاعده لګېدلې ده کومه قاعده لګېدلې چی والا اخفاء والا قانون چی دی کنه چې کله د غفا او تا او تا د نون د تنوین نه روسته راشي نو پاږي کې اخفاء کول چی چي دي دا واجب دي که جایز دي واجب دي ګور د اخفاء واجب دی دا قرآن خو نه اخفاء کوي نه دغه ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون حاصله اوس دلته مضاری راغله مضاری چې راشي چې موږ څه شي ګورو ماضي دا راغله ده کنه حاضره او حذرا وحذرا دا باب د سمعه يسمعونه ده باب د سمعه وتر لیکل ده په معنا د حاضر الرجل حاضر من الرجل بچنا پرهیز کرنا چوک نه رہنا حاضر حضر حاضرت ایک دوسرے سے پرهیز کرنا احذر غضبنا کوم قال حاضر او دلته خدا غره غلې ده کنه حاضر را غلې ده حاضر یا حضور را غلې ده کنه او دلته کوم معنا استعمال کیږي او معنا د بچنا سره راځي پرهیز کرنا ها ویریږي کنه دا صحیح ده بچنا ځان ساتي دا منافقین د دې خبرې نه چې الله د دې په باره کې یو صورت نازل نه کی او د دوی حالات بیان نو دلته دا د حاضره یحضر باب د ثانه راځي زما د څه ذهن تراو چې دا قرآن پاک کې چې ته حاضره راغله ده حاضر الموت راغله ده حاضره نه ده ها او دا ته دا وایي چې دې کې خو څه قاعده قانون لګیدل ده کنه ده لګیدل نه ده لګیدل څه قاعده لګیدل ده ها کوم قسم نه ده بنا ولا ها او يحذر المنافقون دا پاسل کې څه شو دلته المنافقون نو دلته کوم حمزه وا حمزه وصلیه ده حمزه وصلیه په درس کې څه شي ده ورګېدل د دې وجنه ادا حمزه نو نو لکه جاته لیکن پڑا نو لکه خدا لیکن پڑا نه ان تنزل عليهم سوره تنبئهم عليهم دا ته نور دغه نه څه کنه ان تنزل کی کومه قاعده لګیدلې ده اخفاء ولا قانون چی چه ده نون ساکنه نرسته چی چی چه راشي هغه به هغه کې اخفاء کول چی چه دي اخفاء چاته ویل کیږي ادغام او د اظهار درمیاني حالت ته ویل کیږي نور دې په دا کار د خاریانو دی سوره تنبئهم دلته کومه قاعده لګیدلې ده اخفاء والا دلته کومه قاعده چې کله نون د تنوین وروسته چې راځي ا پنځل حروف نه یو هر افراد چې ناغي کې اخفاء کول چې دي نو دلته چې شي شي ده اخفاء شي بما في قل قل استهزأ قل او دا مخرجون د مزید نه دا 50 سره راځي او وزن د شفال سره دا اوس دغه نه راغلی دا دا مخرجون د کومه صيغه ده صيغه واحد مذکر چې فاعل ده کنه دا مضارع د دې چې شی راځي یخرج یخرج موږ ویلو چې دا کوګي په دې باندې چې فاعل چې د مزید نه بالکل بعینه په وزن د چا سره راځي مضارع سره راځي دا او تکاله نو دا پاسل کې یخرجو کنه چې کله مضارب ته جوړول نو څه چلم کو دا اسم فاعل نو یا علامه د مضارب حذف کو پاغي په ځای باندې ځای میم مضمومه او اخر کې څه ځای راو تنوین راو اخر کې څه ځای راو تنوین علامه د اسمه تم راو نو مخرج کی جوړ شو مخرج په اصل کې یو خرج دا اخرج یو خرج بطل ولګي دا د کوم باب نه باب ثان مخرج ما کې دې کې کومه قاعده راګې ده یار مولون والا دا په اصل کې څه شو دا څه وایي دا کوهستان مولا دی وای مخرج ما دا پاسه کې چیو دا فاصل کې مخرجن ماو نو نون د تنوین نرسته څه شي راغی یو هر د حروف يرملون راغی يرملون ولا قاعده څه شي ده نون ساکنه نه یو رسته د حروف يرملون راسي انو د تنوین وروسته چې حرف د حروف يرملون راسي هغه په پامدیس د حرف سره بدول واجب دی ما تحذرون ولا ان سالتهم او دا دلته ولا ان کې بیا هم درغله دا کومه حمزه ده وصلیه ده که قطعه ده الهام دینه کوم قسم نه ده حمزه قطعه څه نه قسم ده کوم قسم ده سالتهم ها حمزه زیدی او د کې درام شوی دی کنه ها ها کن نه دلته دا د چې کن نه ده دلته اصل کې یو نه زمير د متکلم دی یو دانو چې د نفس کلمې نه ده بیا چې په کې شوی دی ادغام په کې شوی دی نو کن نه ته نه جوړ شي ان ناف نو څه تل سنون کن ان عفت نجوت عن طائفه عن طائفه کی کومه قاعده ده اخفاء ولا قانون طائفه منکم دکی کوم قاعده لګی ده يرملون ولا قاعده لګی ده نعذب طائفه او طائفه بانهم دلته کومه قاعده لګی ده بای مطلق اي شابه چې وړکه مين سره لګیدل دا دا بای مطلقه ولا قانون دی نون د تنوین وروسته چې شي راغله با راغله په بل کلمه کې راغله دا په مين سره بدل کا طائفه تم بیانم کان مجرمون بس مين باز د تبل ځای کې راغله دی مين باز بل ته کومه قاعده لګي دا والمنافقات بعضهم من بعض دا بعضهم من بعض څه فقایي لګي بعضهم څه لګي